استاد صاحب سرنامک دی باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اے ایمان والو استجیبو تاسو دعوت قبول کې استجیبو تاسو دعوت قبول کې لله د الله وللرسول او د الله د رسول دا په دې دنیا کې چې د الله او د الله د رسول کم غږ کیږي او وینا کیږي دعوت دغه دعوت قبول کې استجیبو تاسو قبول کې دعوت د الله او د الله د رسول دعوت قبول کې په کومه طریقه ستاسو حاشوي بالطاعت په تابعداري و امتصال الاحکام او په منلو د حکمونو چې الله سه حکم کوي هغه ومني استجیبو باندې به دی بیا راځي کله اذا دعاکم کله چې د الله رسول دعوت در کی تاسو له اذا دعاکم کله چې د الله رسول تاسو له دعوت در کی د سشي دعوت در کی مونږ کله نا کله د سبق دعوت چاله ورکو، چاله د ډوډۍ دعوت ورکو، چاله د بل څه دعوت ورکو. الله تاسو له د کوم خبرې دعوت درکوي؟ دا اذا دعاکم چې کله الله راو بلی تاسو لما هغه سیستا یحییکم چې هغه ژوندی کوي تاسو عام سړی داسي لکه مړی خدا الله چې د کوم خبرو دعوت درکې او دام ځان کې پیدا کړي الله بم زندگی نصیب کی لما هغه سیسته دعوت درکې یحییکم چې هغه ژوند کوي تاسو هغه کم شی دی که مراد تی ایمان والی هم صحیح ده که مراد تی قرآن مجید والی هم صحیح ده که قرآن تی که مراد تی غون دین والی هم صحیح ده او نور الله د باندې ګور ډیر خبر دی الله وی وی زه د تا ګورې د خپل زړه نږدې یم ستا او ستا د زړه په منځ کې زه یم انسان ته خپل زړه بې اندازې نږدې وي لیکن زه تا ته د زړه نه همدغه یم دا بنیادم دی دا زړه دی زه دا ځای کې مې ستا او د زړه په منځ کې وعلمو پوه شئ ان الله یقینا الله یحول هغه راځي بین المرء په منځ د سړي کې د بني آدم کې وقلبه او د زړه د هغه کې وانه او یقینا دا الله چې دی الیه دغه الله ته تحشرون تاسو به راجمع کړی شئ په ورځ د قیامت نو غټ خوش قسمت به یې چې د الله او د الله د رسول دعوت منلی الله به د اجرونه او ثوابونه او عزتونه درکړي وانه یقینا الیه دغه الله ته تحشرون تاسو به را جمع کړئ شئ منګه وای استجیبو لله دعوت قبول کې د الله لیکن استجیبو دا باب استفعال لی د استجیبو خپل معنا د ریاضه طلب اوکه د قبلې دو د دعوت باب استفعال لی استجیبو طلب اوکه د قبلې دو د دعوت د دې خپل معنا دا ده نو دې تاسو ته وایي دا استجیبو په معنا د عجیبو سره دی باب استفعال په معنا د باب افعال سره دی عجیبو قبول کې وی استجیبو دا استجیبو چې دی چې باب استفعال لی عجیبو دا په معنا د څه دی د عجیبو باب افعال لی یعنی عجیبو لله تاسو دعوت قبول کې د الله او د الله د رسول بیا رستو راغی الله او رسول له کوم خبرو له دعوت درکې لما هغه خبره ته یحییکم چې هغه را ژوندي کوي تاسو درته وی یصلحکم چې هغه ستاسو اصلاح کوي دا د الله دین او دا قرآن مجید چې لکه په زندګۍ کې دی نه وي که نه د ځناورو زندگی ده چې کله د زندګۍ کې قران او حدیث رالل یو خیسته جون به اصلاح نو لما یحییکم هغه شي ته چې هغه ژوندي کوي تاسو د یحییکم څه معنا ده یصلحکم چې هغه ستاسو اصلاح کوي حدثني ساق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابي سعيد ابن المعلى قال خ دا الله د رسول دعوت قبلول روره ډیر ضرور دی ښه دقه حدیثونه او دا قران دا الله او دا الله د رسول دعوت دی دا الله د رسول دعوت قبلول دونه ضرور دی چې که په مانزه کې کنه په مانزه ولاړې مسله دا ده او دا الله رسول د تاوازو کی چې یا پلان یا راشه په تا لازم دی دا مونږ مات کا او ورشه د رسول الله له ورشه دعوت قبول کا هغه چې څه خبره واغه وکا بیا راشه د مونږ بیا وکا ګوره مانځه کې چې ولاړې کنه اوم د الله رسول چې د تاواز وکړو مونږ ابو ته پرې دی او ورځي هغه به قبلې نو لا چې بغیر د مانځنې نو بیا خو به خامخا قبلې خا ابو سعید ابن معلا دی وی لاندې لیکي د د نوم دی حارس قال دا مخکم تیر شوی ابو سعید ابن معلا وی یو خو ابو سعید خدری دی کنه دا بیل دی دا بیل دی قال دی وی كنت اصلي ما منس کو یو ورځ ما منس کو فمر بي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تیر شو په ما پیغمبر علیه السلام غالبا د پیغمبر علی السلام به دا خیال چې داسې ولاړ دی فدعانی رسول الله زرو بللم ما ته आवाज وکړ چې یا ابو سعید راشه فدعانی نو هغه زه راوغوښتم فلم آته نو زه رانلم هغه ته فلم آته زه ورته رانلم زه مانځه کې وم حتی تر دې پورې صلیتو چې ما مونځ وکړ چې مونځ مې وکړ د مانځه نه فارغ شوم نو بیا ورلم ثم اتیته بیا زه رالم رسول الله ته نو چې رالم نو ما ته ویې یلکه تا ته چې ما واز وکړو ماته د راتلو نه څه شي منع کړی الم یقل الله ایا ندی ویلی الله دا غزه اوس راغی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو استجیبوا لله وللرسول تاسو دعوت قبول کړئ د الله او د الله د رسول د الله رسول چې د تاوازو کی ورځي اذا دعاکم چې کله هغه دعوت درکې تاسو له ابو سعید ابن معلا د دین ډیر شوق یو د علم سره ډیر زیات شوق نو رسول الله سوی ثم قال اوس کې دي شریازه د تسلک درد رسیدلی چې وای دا خو پیغمبر علی السلام خپه شو نو بیا خوشالی ثم قال بیا رسول الله وتوی لا اعلمنک خامخا خامخا زبا اخم تا تا اعظم سورت یو لوی سورت فی القرآن چې هغه په قرآن کې دی په قرآن کې یو سورت دی چې په اعتبار د اجر سره او په اعتبار د ثواب سره ډیر لوی دی اگر که په اعتبار د الفاظو سره هغه وړوکی دی لأعلمنک خامخا زه به وښیم تا ته اعظم صورت یو لوی صورت فی القرآن چې هغه په قرآن کې دی او کله به درته ښیم لا به د جومات نه وتلی نه یو قبل ان اخرج مخکې د هغې نه چې زه وځم د جومات نه خیر خبرې کېدې فذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو پیغمبر علیه السلام اوس هغه صورت وته نه خی روان شو غالبا د معلومه چې د شوق شته او کنيشته نو بیا رسول الله روان شو ليخرج چې هغه وزي د جمعات نه نو ما وته رالم ما وته وی حضرت تا خو ما ته ویلیو چې د جمعات د وتلو نه به مخکې درته یو لوی صورت خیم فذکرت له نو ما ذکر کا غته فذکرت له نو ما وته ذکر وک چې دغه ستا خو ما ته ویلیو دا مې وته ذکر کو خ وقال معاذ دا خو یو سندو معاذ حدثنا شوبه عن خبيب اغلت د شوبنا چې روایت کوي روح کوي او دلته چې روایت معاذ د شوبنا کوي نو هغه وی سمع حفصا هغه سمع ابا سعید دا ابو سعید سوک او رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه یو لوی سړی او د اصحابو د پیغمبر علی السلام به هاذا هم په دې روایت هغه هم په دې حدیث خو دې کې دومره دي چې په دې دویم روایت کې داسې دي چې هغه ورته وایي حضرت تا راته ویلي چې د قرآن یو عظیم صورت به درته ښیم هغه کوم صورت دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وته وی چې هي الحمدلله رب العالمین دا سوره فاتحه ده الحمدلله رب العالمین دا د سر دی الحمدلله رب العالمین په اعتبار د اجر سره او د ثواب سره یو ډیر لوی صورت دی لوی نه لوی صورت کې دومره خیر برکت نی لکه څونه چې دی کې دی مثانی جمع د مثنات ده مثنات هغه ته وایي چې دوباره دوباره وي یو شی دوباره دوباره کیږي هغه ته مثنات وایي نو مثانی معنی دوباره دوباره دی ته وایي دوباره دوباره ځکه وایي چې خلک په مانځه کې هر رکعت کې وایي که نه هر رکعت کې تاسو وایي صورت په کار یو رکعت کې نه وایي کله یو صورت وایي کله بل صورت وایي لیکن الحمد په ډکو کې هم وي او په تشو کې هم وي یا مثاني ورته ځکه وي چې د اظهار د عظمت لپاره چې الله ښکاره کوي چې دا ډېر لوی صورت دی دا دوه ځله نازل شوی دی په مکه کې هم او په مدینه کې هم سبع مثاني شو باب باب دا بل باب دی وقوله او تفسیر د دې قول کافران په ضد کې رالل د قران مجید مخالفت کې رالل نو سوي و اذ قالو او پاغه وخت کې چې وې د مکه کافرانو پاغه وخت کې چې وې د مکه کافرانو عام مفسرین وی دا ټکی چې دی نظر ابن حارث کړی دی نظر ابن حارث ډیر غټ بدمعاش خو جون کې دا نور خلک په خوشاله نو د نسبت دی ټولو ته شو امام بخاری به بل شان خبرو کیخه دی به وی دا ابو جهل ویلو ټیک دا ابو جهل بم ویلو نظر ابن حارث هم ویلو سوی اللهم یا الله ان کان هذا کچری وی دا قران هو الحق دا حقیه اظهار د دې کې نعوذ بالله چې قران غلط دی دا حق نه دی یا الله کچری وی دا قران هو الحق دا حقی من عندک د طرف استانه کستا د طرف نه دا حقی الکه د سه دعا وکړه چې خدای اتباع زمون نصیب کړي دا بد عمل سوی فامطر علينا یا الله تر اور و پمنګا فامطر تر اور و علينا پمنګا حجارتن کانی من السماء الى اسمان یا الله کدا قران حقی او ستا د طرف نه یی نو د اسمان نه په مونږ کاڼي راوروه مطلب د دې مبالغه ده چې دا قرآن حق نه دی د الله کتاب نه دی فامتر د ټکی دا ګوره خدای و په بیا راځي فامتر تر اوروي علينا پمن حجارتن کانی من السماء د طرف د اسمان نه او اتنا بعذاب الیم یا تراتلو کې مونږ ته په عذاب درناک قال ابن عینه سفیان ابن عینه وی دا د دې یو دغه دی په قران کې چې چرته مطر ټکی راشي مطر باران ته وی نو مراد ته هغه باران چې هغه د شری کم باران چې پاغې کې شری هغه ته مطر وی او کم باران چې د رحمتي او د خیری هغه ته غیس وی غیس دا سفیان ابن عینه ویخه د مطر او د غیس دی فرق کوي قال ابن عینه ویلی دی سفیان ابن عینه ما سم الله مطرا نامن د غشتي الله پاک مطرا باران فی القرآن په قرآن کې الا عذابا مگر د عذاب قران کې چې چرته باران ته مطر ویل شوی دی مطر نو د دینه مراد هغه باران دی چې هغه د عذاب بارانی وتسمیه العرب او نامک دی دی باران ته عرب الغیس غیس خو غیس هغه ته وایي چې هغه د خیری ښه د رحمت باران ته غیس وایي او د تکلیف او د شر باران ته سوی مطر دا سفیان ابن عینه وی خ وهو قوله لکه ګوره دا قول ينزل الغيث من بعد ما قنتو الکه چې ټول عمر په کلونو باندې وچکالي او د سخت وچکالۍ نه رستو د خکل باران راشي نو دا د خیر ده که د شر ده د خیر دی نو ګور هغه د پر مطر رانغه غیس راغی وینزل الغیس او الله را لیږي غیس باران من بعد ما قنتو پس دا غینه چې هغوی نه امید دی حدثني احمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد وهو ابن قرديد صاحب الزيادي سمع انس بن مالك قال حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی اغل تمنګو وی کنه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك دا ټکی چوي عام مفسرین وی دا نصر ابن حارث ویل دي خو د مکې کافران په دې خوشاله وو نسبت ټولو ته وشو حضرت انس وی انس وی قال ابو جهل ابو جهل وی نو غالبا دم دا ټکی ویل دی اللهم یا الله ان کان هاذا کشریوی دا قران هو الحق دا حقی فنزلت نو نازل شو دا چې پروا مکوې خیر سره عذاب د باندې را روان دی ښه خو دا یو څو ورځې د عذاب ځکه رستو دی چې دلته یو دوه خبرې دي او خیر سره چې دا دوه خبرې خو لرې شوې که نه نو د باندې عذاب را روان دی عذاب د باندې را روان دی حقدار د عذاب یې خو عذاب د نرستو ځکه دی چې دلته یو دوه خبرې دي هغه دوه خبرې چې ختم شوې بیا به د باندې راځي فنزلت نو نازل شو وما كان الله ليعذبهم نه دی الله عذاب ورکون کې دی خلکو له نه دی الله عذاب ورکون کې دی خلکو له وانت فيهم پداسې حال کې چې ته په دوی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د دې وجنه د الله د رحمت یو لوی نمونه و نو دا عذاب چې دوی باندې بندونو یو خبره ده چې رسول الله دوی کېو او چې کمی پورې پیغمبر په یو قوم کې اوسیږي الله تعالی په غوی باندې عذاب هغه نه راولي اول ته الله پیغمبر وباسي دویم وما کان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کې هغوی له دویمه خبره وهم یستغفرون په داسې حال کې چې دوی استغفار وایي دویمه خبره دا ده چې په مکه کې استغفار والا موجود دی استغفار والا د دغه استغفار په برکت سره د دوی نه عذاب رستو دی یو د رسول الله پکې دی او دویم دا دی چې استغفار په دوی کې دی استغفار په دوی کې دی استغفار والا په دوی کې دی د دینه څوک مراد دی ځنې مفسرین حضرات وی مؤمنان ته مراد دی په مکه مکرمه کې مؤمنانو او هغوی به په کثرت سره استغفار وي د مؤمنانو د استغفار په برکت سره الله تعالی د کافرو نو عذاب رستو کړو څوک دا وایي لیکن مزاری استاد وایي نه د مشرکانو به په خپل استغفار وي دغه به دی بشراله لو تواب به کو غفرانک غفرانک غفرانک رب ستانه بخنه غواړو ستانه بخنه غواړو دا استغفار به دوی ډیر وي نو د دغه استغفار په برکت سره د دوی نه دغه عذاب رست شو نور خیر سره را روان دی ها وما لهم او سدی دوی لا عذاب به په ولې ناراضي وما لهم سدی دوی لا الله يعذبهم الله چې الله به عذاب ورنکي دوی لا الله به دوی له ولې عذاب نه ورکوي د عذاب د راتلو چې څومره اسباب دي ټول وی کې موجود دي وهم او دوی چې دي یسدون خلق منې کوي ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه دا مؤمنان د مسجد حرام نه منې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې براغي د خانه کعبه خوا سره شپېلی به دوی وال خیر دی لاسونه به پړقول خیر دی خو چې موز به کو وی دا نه نو تاسو ویلو یو ورځ دی بیا اندازې بیا د بیا وکړه بیا اندازې هغه لري راواغشته د دوی مبارک سټ کې دغه بل بل دا ده چې مسلمانان په شپږم کال د هجرت باندې کله په نیت د عمرې روان شو په حدیبیه کې را دغه نکړل رئیسار نکړل نو د حرم نه منې کول دام سبب د عذاب دی خان باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې وما کان الله ليعذبهم نه دی الله عذاب ورکون کې دی خلکو له وانت فیهم په داسې حال کې چې ته په دوی کې ماوی پیغمبر چې کمی پوری په یو قوم کی وی الله پی عذاب نه راولی وما کان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کی دوی لا وهم یستغفرون په داسې حال کې چې دوی استغفار وی د استغفار ډیر خیر او برکت اکابر وی په کثرت سره استغفار روره د رحمتونو دروازې را کولاوي د مشکلات او د تکالیف او کولاو دروازې بندي حدثنا محمد بن نزل قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد عن عبد الحميد صاحب الزيادي سمع انس بن مالك قال انس صاحب وی قال ابو جهل اوی ابو جهل اللهم ان كان هذا یا الله کشریوی دا قران هو الحق دا حقی لکه څنګه چې دا مسلمانان وی من عندك دا طرف استانه فامطر علينا یا الله ترو وروي پمن حجارتن کانی من السماء د اسمان نه دا مبالغه ده د دې خبرې چې دا حق نه دی خا او اتنا بعذاب علیم یا تراتلو کې مونږ ته په عذاب درناک نو فنزلت نازل شو ابو جهل پروا مکوه عذاب د باندې را روان دی خدا یو سور از رستو دی ځکه یو استغفار دی او یو رسول الله درکې دی وما كان الله ليعذبهم ندی الله عذاب ورکون کې دوی لا وانت فيهم پداس حال کې چې توسيږي پدوي کې وما كان الله معذبهم او ندی الله عذاب ورکون کې دوی لا وهم يستغفرون پداس حال کې چې دوی استغفار وای نور عذاب د عذاب تمام اسباب دوی کې موجود دي وما لهم سدي دوی لا الله يعذبهم الله چې الله به دوی ته عذاب نه ورکوي وهم يسدون او حال دا دی چې دوی منې کوي خلک عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله کافر سره جنگيږي جهاد کوي کوي کوي د کمی پورې کوي وقاتلوهم تاسو جنگيږي د دې کافر سره حتا تر دې پورې لا تکون فتنه چې موجود چې موجود پاتې نشي فتنه خکل معنی د فتنه دلته کوي غلبه د کفر کافر سره جهاد کوي کوي کوي تر دې پورې چې د کفر غلبه پاتې نشي کفر مغلوب شي اسلام غالب شي حتی تر دې پورې لا تکونه چې پات نشي فتنتون غلبا د کفر ويكون الدين او شي تابعداري كله ټول لله د الله نو د الله تابعداري ادا د شي ایمان وروړو او که ایمان نه وروړو کنه نو جزيه قبول کړه جزيه اسلام ته سر ټیټ کو یو ډله د معاویه صاحب سره وه د شام خلک زیات یو ډله د حضرت علی سره وه په دې کې جنگونه مو شو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې کې دغه نه کوي سنا غشته په یو جنگ کې چې کوم نه په جنگ جمل کې نه په سفین کې نه په بل کې نه په بل کې یو کې می سنا غشته یو سړی راغی په حضرت عمر اعتراض کوي چې دا ته ولې دلته ناشتي بار میدان ته وځه او چې کم حق پرست دي د هغوی مرګتیا وکړه ځکه الله تعالی قرآن مجید کې وایي که یو دوه ډلې د مسلمانانو سره خپلو کې اختلاف او جنګ راغی فاصلحو بینهما صلح وکړي فان بغت احداهما علی الاخرى که یو ډله په بل بغاوت کوي فقاتل التي تبغي تاسو جنگيږي دا غډلې سره چې بغاوت کوي زما خیال دی دلته دا سړی داسې بېمانه غوندې و دا د حضرت علی خلاف و حضرت علی ته دی باغی وی چې ودرېږه د معاویه صاحب سره دا دغه کوي نو دې څه جواب ورکوي ان رجلا دا یو سړیو جاءه راغی عبد الله ابن عمر ته فقال وی وی یا ابا عبد الرحمن د عبد الله ابن عمر کنیه ده ابو عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن الا تسمع آیات نوری ما ذکر الله فی کتابه هغه آیاتونه چې الله ذکر کړی دی په خپل کتاب کې ولې هغه تاوریدلی نه دی هغه کم دی غالبا دا سوره حجرات دی و ان طائفتان من المؤمنین کچره یو دوه ډلې د مؤمنانو اقتتلو هغوی سره خپلو کې وجنګېدل نو فاصلح بینهما تاسو پاسې او د دې دواړو منځ کې صلح وکړئ که دا صلح تاسو کوله یوه مني او بله نه مني راپاسې قوم او د دې باغي ډلې سره څوک یې وجنګېږي خ الى اخر الايه تر د اخر آیات پورې نو دا سړی وته وی چې دا آیاتونه تا اوریدلی نه دي نو چې اوریدلی دي نو ته بیا دلته ولې ناشته پاسه کنه فما يمنعك نو تاسو شې منی کوي الله تقاتل د جنگ کولونه الله کې د الله زید دی تاسو شې منی کوي الله تقاتل د جنگ نه پاسه چې کوم حق پرس جماعتي د هغې سره ودرېږه ولې کما ذکر الله فی کتابه لکه څنګه چې الله ذکر کړی دی په خپل کتاب کې چې فإن بغت احداهما فقاتل التي هي تبغي فقال عبدالله ابن عمر ورته وایي بچیه ته چې د جنګونو کومه موقع وه نو مونږه کړې ده دغه کافرانو غلبه وه مونږ ته حکم دا راغی چې جنګېږي د دې کافرو سره جنګېږي تر دې پورې چې د کفر زور ختم شي موږ د رسول الله سره ملګری او جنگیدو جنگیدو د ابوبکر سره ملګری او د عمر سره ملګری او د ټولو سره ملګری او الله تعالی اولګي د اسلام له غلبه ورکړه کفر مغلوب شو نن تاسو را پاسې دي سره مسلمانان جنگيږي نو تاسو خو زه کفر غالب کوي او اسلام دغه کوي مغلوب کوي چې مسلمانان سره خپلو کې جنگيږي د یو بل خلافي نو دا د اسلام ترقی شو که دا د اسلام کم کمزوري شو فقال عبد الله ابن عمر وتوي يا ابن اخي وروار دلته دوا یاتونه دي یو دی و ان طائفتان خالدا فيها الله وی کم سړی چې مسلمان قصدن مړ کو داغه د پاره جهنم دی او همیشه وي یاد خیال لري نو چې په وان طائفتان باندې ز عمل نکم دا ماته معمولی ښکاری د دینه چې زه په دې دویم د عمل نکم او چې په دې ز عمل نکم او مسلمان قتل کم نو دا خو بیا ډیره لوی عظیمه ګناه ده خا ولا ولا اقاتلو بها او زن او زن نه جنگیږم څنګه دې پېښ اها دا دغه دی فقال ابن اخي وروارو دا نه جنګېدل ما ته خوښ دي دا نه عمل ما ته خوښ دی الی ما ته د سنه من ان اختر د دینه چې زه دوکه شم به هاذ الایه په دې رستنی آیات چې هغه رستنی آیات باندې عمل نکم التي هغه یقول الله تعالی چې الله وی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ده الى اخرها تر اخره پورې قال نو دې سړی ورته وی چې الته خو قران مجید کې یو بل ځای بل ځای بل شان آیات دی هم دا او پاس نه دی چې وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگیږي د دې خلکو سره چې کمې پورې تر دې پورې چې فتنه ختم شینو دا خو یو فتنه ده نو پاسه کنه فإن الله یقول دویم اعتراض فی کوي الله وی وقاتلوهم د دې شرپسند سره جنگيږي حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه او دا خو فتنه ده نه وته وی مراد د فتنې نه دا فتنه نه ده چې دا یو بل پسې مسلمان دغه راوالي دا هغه فتنه و چې د کفر غلبه وه پخوا د کفر دونه غلبه و چې په یو قوم کې به یو سړی مسل... مس... اسلام راوړو دې ظالمانو به راپاڅېدل دا به یې قتل کړ او که قتله و به نه نو راوا به یې غشته او به یې تړو کوټه کې به یې واچو هغه فتنه وه قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوي بچیا قد فعلنا دا چې جنگ یا دا جنگ مونږ کړی دی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر اسلام اذا کان الاسلام قلیلا کله چې د اسلام خلق سو هغه لګو فکان الرجل نو او یو سړی یفتنو چې هغه له به تکلیف ورکول شو فی دینه په دین دغه کې په یو قوم کې به یو سړی ایمان راوړ دا غون قوم به د خلاف شو نو اما یقتلوه یا خو به د غون قوم دی قتل کو و اما یوسقوه او یا به سکه و به تړو حتی تر دې پورې مونږ جنگ کو کو کو چې د کفر غلبه ختم شو کسر الاسلام زیاد شو اهل اسلام فلم تکن فتنه نو بیا پاتې نشو غلبه د کفر خیر د خو په ډیره خواري وکړه دی سړی په عبد الله بن عمر فلما را کله چې دی سړی ولید چې انه لا يوافقه چې دا عبد الله بن عمر د سره موافقت نه کوي دی جنگ ته نه پاسي دی فيما يريدو هغه خبره کې چې دی ته اراده کوي چې را پاسه نو قال دویم تپوس دی کوي ستا د حضرت علی باره کې او د حضرت عثمان باره کې سره آیا ده دا تپوس دی کوي فما قولک صدا خبر است فی علی په باره د علی کې دا دا دا هغه سړیو چې د حضرت علی خلاف و عثمان او د عثمان کې عثمان باندې بدوی اعتراض کاو چې حضرت عثمان په غزوه احد کې تختیدلی و که تاسو خیال مخکې متد ویلو په غزوه احد کې یوازې عثمان صاحب نو تختیدلی ډیر صحابه تختیدلی خا نو استاد دې دوه بارک سره یا ده نو قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوي چې ما قولي فی علی و عثمان قال عمر او وی عمر ما قولي فی علی و عثمان د څه دی کنه دا څنګه دی قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وتوي چې ما قولي فی علی و عثمان نه د زما خبره په علی او په عثمان کې مگر کدنو داده اما عثمان هر چې عثمان دی نو ولقد عفا عنهم بدر کې په اوحد کې چې کم کسان تخدیدلی نو الله وای ما وته معافي کړی ده نو الکه چې عثمان ته الله معافي وکړه نو یا ځنګلي ته ورته معافي نه کې ته په اعتراضونه کې قد عفا الله قد عفا عنه الله پاکت هغه ته عفا کړی ده نو چې هغه وته عفا کړی ده نو تاسو عفا نه خوښوئ فکرهتم تاسو خوارج دا بده ګڼئ ان تعفو عنه چې تاسو ته معافي وکړي و اما علی نو هر چې علی دی نو خدای دې په خیر کا خبره په خاندان کې د رسول الله د تر زوی دی ښا فابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تر زوی دی د رسول الله وختنه او هغه د رسول الله زوم زوم هغه ول خپل لور ورکړې و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها واشار بيده او بل دادا چې عمر صاحب اشاره وکړه په خپل لاس وهذا وی وی وقا وی وی چې وهذه ابنته او دا د د لور دا دسی وی او قال یا دسی وی بنته داغه بنته ده خدای دې په خیر کې دغه فاطمه دا وګورئ د فاطمه شان درته معلوم دی هغه فاطمه رسول الله راغشتي و د غلې ور کړی و علی ده نو چې د فاطمه په شان ته یو لوی بزرګه د چا خزوی نو هغه سړی به سمري دا خودل ته داسې دی ریاضه لیکن کستا سو مخ کې خیالو نو بل شان دی و روایت دلته هم د خلکو په دې ځای لګ اعتراض کړی دی اصل کې دا داسې دی دا دویم دغه نه دی او بنته دا اصلي کې داسې دی وهذه بیته اصل دا ټکی داسې دی مخکې مونږ ویلو د رسول الله د بیبیانو کورونه وو د حضرت علی کور په دامنس کې وو الکه که حضرت علی رسول الله ته نږدې نه وي نو په د خپل کورونو په منځ کې د لځه ولې ورکاو خیال لري خو دلته داسې دی صحیح ده حیثو هغه ځای ترونه چې تاسو یې وینئ د دې نسخې مطابق دا دی چې تاسو د حضرت فاطمه مقام خو وینئ که نه چې الله ولکم مقام ورکړو خان حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان وبرت حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال حضرت سعيد وي خرج علينا روت پمنګا یا دسی وی او الینا دسی وی خرج الینا که علاشی او که الاشی دواړو معنا یو ده روته د خپل کور نه مونږ ته ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر جمعه تراغي فقال رجل نو وی یو سړی هم دغه سړی و کیف ترا ستا سرا یدا فی قتال الفتنه په دې جنگ د فتنې کې د اوس یو طرف تالی دی یو طرف ته عثمان دی او دا جنگ جنگونه دي په دې کې ستا سرا یدا نو قال عبد الله سی وته وی فتنه څه شي ته وی وهل تدری ته پویږي مل فتنه فتنه څه شي دی فتنه خو هغه وه چې د رسول الله زمانه کې وه او بیا د رسول الله په وجه باندې الله غ ختم کړه کان محمد صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم یقاتل المشرکین هغه به جنگ کو د مشرکانو سره خو په مشرکانو ورتلل ګورې سم معمولی کار نو وکانه دخول علیهم او دا ورتلل په دوی باندې فتنه ان یو لوی امتحان وليس دا داسې نو لکه تاسو چې نن یې چې یو مسلمان بل مسلمان قتل کی او بل بل ملکی وليس کا قتالکم او نو دا هغه جنگ کا قتالکم پشان د جنگ تاسو د رسول الله په زمانه کې جنگ صرف او صرف د دین د پاره نن تاسو را پاسیږي او جنگونه کوي چې دا د علی ډله ده او دا د حضرت معاویه ډله ده نو دا خو د حکومت لپاره جنگ دی نو د حکومت لپاره جنگ دا خو فتنه نه ده ولیس کقتالکم او دا نو پشان د جنگ ساسو علی الملک چې هغه پس کوي د حکومت په حاصلې کوي زه بس